سمعليم ابو سره علي شام بن عروه ته مدي عائشه رضي الله تعالى عنها ان الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي مسله دا سرنامه دا ملائکه د ملائکو ذمہواری څه ده نو نن درته دا وایي د ملائکو دا ذمہواري هم ده چې د الله د طرف نه انبیاو ته د الله پیغام راوړي د الله تعالی د طرف نه د هغه پیغمبرانو ته د الله تعالی حکمونه او پیغامونه را رسوي حضرت عیشه بیبي وایي واقع بیانوي چې حارث ابن هشام دا د ابو جهل رور دی ښه هغه د عمرو ابن هشام وی حارث ابن هشام یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې حضرت تا ته دا وحی څنګه راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ما ته د قرآن مجید وحی په دوه طریقې راځي کله داسې راشي چې دومره تیزه وي څوک وینم نه تش وحی هغه الفاظ اورم دومره تیز وي چې لکه د جرس دا کړنګار داسې کړنګاري نو هغه یادول ماته ډېر سخت دي یو دا طریقه دویمه طریقه دا ده چې الله تعالی ملایکه د انسان په شکل راولي ګوره ملایکه د انسان په شکل راولیږي او ما ته خبره وکړي زه هغه یاد کم دا لږ اسانه حضرت عائشه وی ان الحارث ابن هشام چې یقینا حضرت حارث ابن هشام سأل النبی صلی الله علیه وسلم هغه تپوس وکړو د پیغمبر علیه صلات وسلام نه سأل النبی صلی الله علیه وسلم هغه سوال وکړه د پیغمبر علیه السلام نه چې حضرت کیف یاتیک الوحی څنګه راځي تا ته وحی حضرت تا ته چې وحی راځي د وحی د راتلو کومه طریقه ده نو قال پیغمبر علیه السلام ورته وایي کل ذالک هر یو د دې وحی چې دا څونه وحی ما ته راځي دلته مراد د وحی نه وحی جلی ده د قرآن مجید نو یأتی الملک احیانا راشي ما ته ملکه احیانا په بعضې وختونو کې ملایکه راته راشي دا وحی راته اوري خو هغه په شکل د ملایکی کی نو چې ما ته وحی اوري نو دونه په تیزه راته اوري مثل سلسلت الجرس په شان د اواز د جرس تاسو سارو ته غاړه کې نیا چولې هغه کړنګ کړنګ کړنګ کړنګ کوي دومره تیزه ماته مثل فی مثل سلسلة الجرس په هغه مثل د آواز د جرس فیفسم فیفسف فیفسم نو ختم شي دا حالت د وحی عنی زمانه هغه اکثر به چې په رسول الله باندې وحی رالله او د هغه به حالت بل شان شو هغه به دا وحی وه فیفسم نو ختم شي کټ شي دغه حالت د وحی انی زمانه وقد وعیتو او حال دا دی چې ما یاد کړي دغه وحی چې ما ته کمه کیږي دا ما یاده کړي وقد وعیتو او ما یاد کړي ما قاله هغه چې ما ته د ملایکې ویلي وهو او په دغه طریقه باندې وحی اشده دا غډیره سخته ده علیه په ما یو خو دا دی چې بنیادم د ملایکې نه چې دغه کوي یادول کوي ګراني بل هغه ډېر تیز زر زر وایي ویتمثل لی الملک او کله شکل جوړ کی ماته ملایکه ملایکه ویتمثل لی الملک او شکل جوړ کی ماته ملایکه احیانا کله نا کله اکثر به چې حضرت جبریل راته یو صحابي دی دحیه کلبي د هغه په شکل به راته نو شکل جوړ کې ماته ملیکه کله نا کله د چا شکل رجلا د یو سړي په شکل راته راشي فیکلموني نو دغه ملیکه چې په شکل د انسان کې ما سره خبرې کوي نو چې کوي فاعی دا د واحد متکلم صیغه ده وعا یعی نو فاعی نو زه یادوم ما یقولو هغه چې راته هغه وایي نو د ملیکو یو کار دا دی چې ما وی د الله د طرف نه د هغه انبیاو ته دغه راوړي وحې یو بل صورت هم د وحې دی خو هغه د قرآن مجید نه دی هغه د حدیثو دی چې القی فی روعی کله نا کله الله تعالی زما زړه کې خبره واچي دام د دا الله د طرف نه وهي خو مضمون د الله بیا الفاظ وته دغه ورکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي خسير ابو سلمه چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی دا د ابو هریره شاګرد دی دی روایت د ابو هریره نه کوي قال ابو هریره ووی سمعت النبی صلی الله علیه وسلم تاسو ویلو سمعتو په دې وزن چې ټکی راشي چې د تې پیښي نو دا به د متکلم صیغه وي ښه واحد متکلم سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما واورېدل د پیغمبر علیه صلات وسلام نه ما د پیغمبر اسلم نه واورېد یقول هغوی به وي من انفقه چا چې ولګو من انفقه چا چې ولګو زوجین جوړه دوه شینه جوړه چا چې ولګو زوجین جوړه فی سبیل الله په لار د الله کې روپۍ ده دوه روپۍ ورکي سلګونونه دي ماوې دوه سلګونه ورکي داسې مړه ورکوي دوه مڼې ورکي داسې دغه دی دغه ورکوي د مالټا دوه ورکي مثلا چاته الله وس ورکړي ورغومې چاته ورکوي دوه ورکي داسې نو من انفقه چا چې ولګو د الله په لار کې د الله د رضا دپاره خو زوجین جوړه فی سبیل الله په لار د الله کې په رضا د الله کې نو چې کم سړي دا ولګو الله به څومره اجر ورکي وایي دا چې په ورځ د قیامت یې که نه او دې د جنت په دا کوڅه ور ګډ شي نو هر دروازې نه به ورته غږ کېږي يه د الله بنده مسلمانه په دې دروازه راشه تاله ډېر عزت دی هغه بلې دروازې نه به پې اوازونه کیږي په دې راشه نو دعته خزنة الجنه رو به غواړي دله څوکیدارانې د جنت دعته رو به غواړي دله خزنة الجنت خزانچیانې هغه څوکیدارې د جنت ورته به څه وایي ای فولو اصل کې دی یا فلانو یا فلانو خو یې حرف ندام غورځېدلی ده کله نه کله عرب دغه کوي دا چاته چې اواز کوي نو آخر کې دوی آخر ټکې غورځوي دې ته دوی ترخیم وایي فلان دی نو هغه یا فولو ای پلانیه هلم راشه په دې دروازه راشه دا د هغه سړي دپاره چې د الله د رضا دپاره خیرات کوي خو جوړه شی ورکي ابوبکر وی حضرت مطلب جنت ته تلل دي خو یا په دې دروازه یا په دې دروازه یو ځل سړی جنت ته لاړ شي چې خدای دې که په کومه دروازه تلي هغه ته څه نقصان نشته خو هسې ځان پویو ابوبکر وایي حضرت سړی چې د جنت کوسې له ورشي نو یو سړی ته به د هرې دروازې نه اوازونه کیږي مثلا د مانزه دروازه ده او د صدقې دروازه ده او د روجو دروازه ده د جهاد دروازه ده د دې هرې نه به ورته کیږي وایي او او انشاءالله ته به هم د دغه خلکو نه ابوبکر ته وایي تا ته به هم د هرې دروازې نه اواز کیږي دلته لږ ډېر مختصر دی فقال ابو بکر ابو بکر وی ذالک الذي دا هغه سړی دی چې یو ځل جنت ته لاړو لا توا توا هلاکت ته وی نقصان ته لا توا نشته د څه نقصان علیه په ده یو سړی دی جنت ته ننوت په یو دروازه باندې د ته آواز وشو د نورو نه وته ونه شو هلکه جنت ته تلل دي څه نقصان نشته خو هسې ځان پوه یو دلته ما وی لږ ډېر مختصر دی مخکې دا تفصیل تیر شوی دی چې د هرې دروازې نه به یو سړي ته اواز کیږي نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام ورته وی او او زما امید دی چې ته به هم د دغه خلکو نه چې تا ته به هم د هرې دروازې نه اواز کیږي ارجو زه امید کوم ابو بکر ان تکونه چې ته وای منهم د دغې خلکو نه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله تعالى عنها حضرت عائشه وي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا د الله پیغمبر قال لها رسول الله دی ته ووی چې یا عائشه تو ای عائشه اوس دلته حضرت جبرئیل راغلی دی موقع دا دی نه ده چې حضرت جبرئیل د انسان په شکل باندې حضرت عائشه ته ځان ښکاره کی د هغې وجه دا ده چې بلا ضرورت پردو ښځو سره مخامخ کېدل دا نی پکار نو جبریل راغلی دی په دا مجلس کې ناست دی خو حضرت عشی ته ځان نه مخامخ کوي خو دومره ده چې ورته وایي چې حضرت په دې خپل بیبي بی باندې زما د طرف نه سلام وایه خا یا عائشتو ای عائشی هازا جبریلو دا جبریل لی دا دی په مجلس کې ما سره ناست دی جبریل لی او یقرأ علیک السلام وی پتا باندې سلام په پردو ښځو باندې سلام لیږل دا صحیح دي که نه دي صحیح چې څه خطره نی امني بلکل صحیح دي د یو سړي مور محترمه ده بوډی او ته ورته وایې والده محترمه دې څنګه ده زما سلام پې وایه اوس دې کې څه فتنه نشته چې فتنه نشته وي بده خبره نه ده او داسې ځوانو ښځو له سلام لیږل دا بیا نه دي پکار یا ځوان هلک دی او هغه دغه کوي نو دا نه دي خو چې بوډی یا ښځه وي او هغې ته به د زوی ته یې سلام پې وایه نوسي ته یې سلام پې وایه بلکل صحیح ده نو وایي دا جبریل دی یقرأ علیک السلام وی پتا سلام فقالت نو حضرت عیشې سووی وعلیه السلام ورحمت الله وبرکاته په د دې سلامي د الله رحمت دی پی او د هغه برکتونه دي او بیا سوی حضرت عیشه چې حضرت ته هغه سیزونه ویني چې موږ نه وینو ترا حضرت عیشه وی ترا حضرت ته ویني ما هغه لا نرا لا ارا چې زه نه وینم ترا ته وینې ما هغه لا ارا چې زه نه وینم یا زه څه مطلب تی وینې دا خبره چا سره ده نو وایي ترید النبی صلی الله علیه وسلم د دې اراده څه ده د پیغمبر اسلام حضرت پیغمبر اسلام ته وایي چې حضرت ته وینې هغه چې زه نه وینم حضرت جبریل ناست دی زه نه وینم او ته وینې حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن زر حدثنا يحيى يعني ابن جعفر قال حدثنا وقيع عن عمر بن زرغ عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وي يوزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ته حضرت جبريل راغي چې جبريل راغي وي اي جبريل زما خو تا سره ډېر زياته مينه ده دا دونه په قلار ولې راځي لږ زر زر راځه حضرت جبريل ورته وایي په الله قسم چې ستا ما سره څونه مینه ده د دې نه زما تا سره مینه زیاته ده نو وایي دا راځې ولې نه وایي راځم ځکه نه چې د الله د حکم نه بغیر موږ نشو راتلی چې د الله حکم یې راشم چې د الله حکم نی نه راځم قال عبدالله ابن عباس وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لجبریل اوی رسول الله حضرت جبریل تا چې یا جبریل الا تزورنا آیا ته زیارت نه کې زمونږه آیا ته مونږ سره نه میلاویږي اکثره زیات مما د هغې نه تزورنا چې ته زموږ زیارت کې مړه نو ته خو چېرته کله لا کله راشي د دې نه لږ زیات راځه الا تزورنا آیا ته نه میلاویږي زموږ سره اکثره زیات مما د هغې نه تزورنا چې ته موږ سره میلاویږي دا ته خو ډېر کم میلاویږي قال عبدالله ابن عباس وی فنزلت نو دا آیاتونه نازل شو دا الفاظ د جبریل دی الله پیغمبر حضرت جبریل ته وایي چې داسې ورته ووایه چې وما نتنزلو او موږ نه راکوزیږو وما نتنزلو او موږ نه راکوزیږو الا بامر ربک مګر په حکم د رب ستا او هغه دونه لوی بادشاه دی ګورې چې د هغه د حکم نه یو سیکنډ څوک خلاف نشي کولی له دی خاص د دی الله د پاره ما هغه بین ایدینا چې زمونږ په مخ کې کی دا څه حالت و ما خلفنا او هغه چې زمونږ نه رستو دی که هغه دنیا ده او که آخرت دی دا دواړه جهانونه دا د الله دي الآیته د آیات تر اخره پورې ووایه لاندې لیکي وما بین ذلک وما کان ربک نسیه یو په هغې کې حوازن قبیله ده یو په هغې کې یمن والا دي یو پکې بني توی قبیله ده دا مختلف مختلف دغه دي خو ګورې د هر قبیلې عربي نه ده دوی چې د عربی ټکی وایي نو دوی ګورې مختلف وایي او د یو د یو کورنۍ یعنی د یو قبیلې ټکی هغه بل نشي ویلی د مونږ پښتو دی که نو دا یو مونږ نو څوک مونږ وایي څوک موږ وایي څوک بل څه وایي اوس هغوی موږ وایي مونږ یې نشو ویلی مونږ وایو مونږ هغوی مونږ نشي ویلی نو دا عبدالله ابن عباس وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قرآن مجید چې نازل شوی دی په لغت او په ژبه د قریشو دی ښه خو الله تعالی د اسانتیا دپاره چې دی نو اجازه ورکړې وه چې دا قبایل دې په خپلو ژبو باندې وایي اقرأني جبریلو اولست ما ته قرآن تلاوت وکړه ما ته جبریل د قرآن مجید علا حرف په یو لغت چې هغه لغت د چا د قریشو ما ورته ووی حضرت قریش به وی خو ته د خپل رب ته لاړ شه او لږ سوال ترې وکړه چې الله ما ته لږ زیاتي وکړي چې د نورو قومونه دوی په خپلو ژبو دا وایي فلم ازل نو زه همیشه وم استزیده چې ماتې طلب د زیاتوالي کو هله رب نه لږ سوال وکړه چې زما د امت دپاره په تلاوت کې لږ اسانتیا وکړي حتی تر دې پورې انتها چې هغه ورسېده الی سبعت احرف اوو دغه ته لغتونو ته چې هر سړی دې په اوو لغتونو کې دغه کوي خو دا هغه زمانه وه چې د خلکو ژبه نه وه راوړېدلې ښه او چې بیا ژبه راوړېده نو بس بیا حکم دا راغی چې خبره زړه په زړه قرآن راغلی دی په لغت د قریشو او وي به په لغت د قریشو حدثنا محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس وی کار د ملائکو سره دی چې رسول الله ته به وحی راوړی یو کار دا دی چې کله به رمضان میاشت شوه که نه نو حضرت جبریل به راغی او چې رسول الله باندې به څونه قرآن مجید نازل شوی نو د رمضان په شپو کې به یې ورسره دا دغه کو زوته او دوباره دوباره بیا ورسره وي نو وی عبدالله ابن عباس وی قال عبدالله ابن عباس وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام اجود الناس ډیر سخی د خلکونه پیغمبر علیه السلام کې چې کم سخاوت و کنه نو بې اندازې و د عربو سخیان نه دي هغه په ځان اریان کړ چې دا څه دي تاسو ویلي نو د حوازن خمس چې رسول الله ته ملاو شو ډیرو خلکو له سلسل دغه ورکړ وخان نو او پیغمبر علیه السلام اجود الناس ډیر سخی د خلکو سخی پیژن مدني نشته هغه څه ټول کوم و ټیک ده چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم بې اندازې سخي و خو بیا د هغه سخاوت زیات چې دی په رمضان کې په رمضان کې بې اندازې سخي وکانه او رسول الله اجود ما ډیر سخی په هغه وخت کې یکونو چې وباغه فی رمضان په رمضان کې بیا به چې رمضان راغی نو بیا به ډبل سخی شو او بیا په رمضان کې هغه وخت چې حضرت جبریل به د سره دغه شو میلاو شو حین یلقاه جبریل په هغه وخت کې چې میلاو به شو د ده سره جبریل تاسو به وایې چې په رمضان کې ولې د رسول الله سره به جبریل میلاوېده و یو وکان جبریل او حضرت جبریل یلقاه هغه به ملاویده د رسول الله سره فی کل لیلة په هر شپه کې من رمضان د رمضان د رمضان په هر شپه کې به حضرت جبرئیل د رسول الله سره ملاویده الکه څه شی به کو وی قرآن مجید به ورته اورو فیدارسه نو دی جبرئیل به وی رسول الله ته القرآن قرآن مجید دا ټکې داسې وایه او دا داسې وایه دا زمونږ قاریان صاحبان نی چې هغوی دا کم تجوید کوي دا ټولې طریقې حضرت جبریل دغه ته ښودلې دي رسول پاک ته او رسول پاک بیا صحابو ته ښودلې دي دا دی په رمضان کې به چې حضرت جبریل د شپې رسول الله لراته نو دا قرآن مجید بچاوي دې ځای نه دا معلومیږي چې تلاوت به جبریل کو رسول الله به غوږ ایښی و خو یو ځای کې به درته داسې راشي چې رسول الله به ورته تلاوت کو معلومیږي دا خبره زمونږ قاریان صاحبان هم داسي کله دې شاګرد ته سبق وایي او کله د شاګرد نه اوري نو دا به داسې کول فل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خامخا رسول الله فل رسول الله اسم د لام د تاکید د پاره دی نو خامخا رسول الله حين يلقاه جبريل کله به چې میلو شو د هغه سره جبریل نو په دغه وخت کې رسول الله اجود بالخیر دا به ډیر سخی و په خیر په دې مال ورکولو د چا نه به ډېر خو من الریح المرسله د هغه هوا رالیږلې شوې نه هلکه ګرمي وي او په دې ګرمۍ کې د باران نه مخکې دا یخ هوا راشي دا د رحمت هوا دا د ټول لنډي کوتل او د دې علاقې خلک پې دغه شي خوشحاله شي که نه د دې څومره خلکو ته فایده ورسوله څونه سخاوت یې وکړو د دې نه هغه زیات من الریح المرسله د هغه هوا نه مراد د ریح نه هغه د رحمت ریح دی المرسله چې هغه رالیږلي شوي وي خام وعن عبد الله قال اخبرنا معمر بهذا الاسناد نحوه وروى ابو هريره وفاطمه ابو هريره او حضرت فاطمه چې روایت کړی دی عن النبي صلی الله علیه وسلم نغه داسې دی چې ان جبريل چې جبريل چې دی نو کان يعارضه القرآن هغه به را مخکې کو رسول الله ته قرآن مجید یعنی دغه ته به تلاوت کو حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز حضرت عمر بن عبد العزيز په بني امیه کې دا ډېر لوی عادل او دیندار نیک بچا راغلی دی عمر ابن عبد العزيز یو ځل د څه بیان کو د مازدیګر مونځ لږ د خپل ټیم نه لږ وروسته شو دغه خپل عام عادت نه اخر العصر عمر ابن عبدالعزیز رستو که د مازدیګر مونځ شیئا څه لږ غوندې د خپل ټیم نه رستو نه کوه هغه عام دغه نو چې دوی کوم وخت مقرر کړی و د هغه مقرر وخت نه رستو که چې رستو یې که نو حضرت عروه ته ورپاسېد فقال له عروتو نو اوې ده ته عروه ابن زبیر چې حضرت اما خبردار ان جبریل قد نزل یقینا جبریل را کوز شوی و ګوره کله ناکله به ملیکو دا کارم دی چې جبریل نزل هغه را کوز شو او فصله هغه مونځ وکړو امام رسول الله صلی الله علیه وسلم اړوان دی د پیغمبر علیه السلام حضرت جبریل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امامتي وکړه دا به تاسو ووایې خیره سره چې کله په معراج کې پنځه منځونه فرض شو نو بیا رسول الله ته دغه راغی حضرت جبریل غالبا د ماسپخین مونځ دی حضرت جبریل مخکې شو رسول الله واپسې ودرید او د ماسپخین مونځ یې ورته وکړو ریاض په اول وخت کې بیا د مازیګر وخت چې شو مازیګر مونځ یې ورته وکړو په اول وخت کې بیا د ماښام مونځ وکړو بیا د ماسوتن مونځ ورته اول وخت کې وکړو بیا د سهار مونځ یې ورته وکړو په توره تیاره کې سبا بیا حضرت جبریل راغې د ماسپخین مونځ یې ورته اخر ټیم کې وکړو مازدیګر یې ورته اخر ټیم کې وکړو ماښام خو ما یو ټیم و ماسوتن یې ورته اخر کې وکړو سبی یې ورته اخر کې وکړو او بیا ورته وایي د دغه دوو وختونو په منځ کې ستا د مانځه وخت شو تاسو چې لاړ شئ انشاءالله موقع وي او طواف کوي دا دغه نه دی د بیت الله دروازه دې دروازې نه چې مخ په حتیم روان شي نو دقلته یو چونتره غوندې جوړه کړې ده نشانې دي خلک وایي دلته حضرت جبریل دغه رسول الله ته امامتي کړې ده ځینې خلک په دې ځای اعتراض کوي لکه حضرت عمر ابن عبدالعزیز ته هم دا خبره ناشنا ښکاره شوه چې جبریل څنګه رسول الله ته امامتي وکړه زمو خو دغه دا دی چې حضرت جبریل ډیره لویه هستی ده خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دغه نه افضل دی که نه نو بیا جبریل رسول الله ته څنګه وکړه نو هلکه دا څه معمولي خبره ده ریاضه امام صاحب ډیر بهتر و که قاضي ابو یوسف اکثر به امام صاحب دغه مخکې کو قاضي ابو یوسف صاحب زمونږ د لوی لوی علما هغوی چې یو ځای ته لاړ شي نو مخکې دغه مخکې کی شاګرد نو د دې خدا مطلب نه چې کم سړی مخکې شو بس هغه د نورو ټولو نه دغه دی افضل دی نو دی ورته وایي چې حضرت تا خو دا وکړو خو اما خبر شه ان جبریل یقینا جبریل چې دی قد نزله هغه راکوشو رسول الله ته فصله مونځ یې وکړو امام رسول اسلام مخکې د پیغمبر اسلام نه او د هغې هغه خپل خاص وخت خیر حضرت عروم ډیره لوی هستی ده خو دلته استادان وی لږ دنه زیاتې شوی دی هلکه د مازدیګر مونځ دی یا به بیان و یا به څه بل څه اوس د مازدیګر مونځ که درې ملټه رستو شي پنځه ملټه رستو شي نو دا خو څه مسله نه ده خو خیر ده لږه دغه کړې ده فقال عمر نو عمر ابن عبدالعزیز ورته ویې لکه سوچ وکړه اعلم ځان پوهی که ما تقولو دا ته سوی یا عروه ای عروه غالبا دا حدیث ته نو معلوم چې جبریل راغی او رسول الله ته دغه وکمونځ نو یو دا دی چې جبریل څنګه رسول الله سلم ته مونځ وکړه دویمه مسله دا ده چې په جبریل خو مونځ فرض نه کنه او پر رسول الله فرض نو د فرض والا د نفل والا پس اقتدا چرته صحیح کیږي نو قال عروه ورته وایي ما پې ښه سوچ کړی دی سمعت بشیر ابن ابي مسعود ما اورېدلی دی د حضرت بشیر ابن ابي مسعود انصاري نه یقول هغوی به وي چې سمعت ابا مسعود ما د خپل پلار ابو مسعود انصاری نه واورېدل یقول هغوی به وي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما واورېدل د پیغمبر نه یقول پیغمبر به وي نزل جبریل یو ځل راغی حضرت جبریل فامنی ما ته امامتي وکړه فصلیت معه مونځ مې ورسره وکړو غالبا دا ماسپښین دی ثم صلیت معه بیا مې وسره مونځ وکړو دا د مازدیګرو ثم صلیت معه بیا مې وسره مونځ وکړو دا به د ماښامو ثم صلیت معه بیا مې د هغه سره مونځ وکړو ماسوتن او ثم صلیت معه بیا مې ورسره مونځ وکړو دا د سبیو د هغې خپل ټیم یحسبو او ده به شمار کو باصابعه په خپلو ګوتو خمس صلوات پنځه منځونه دا چې عروه ته دا دغه دا لاندې راوي چې کوم حدیث بیانوي نو هغه به یحسبو هغه به حساب کو په څه باندې په ګوتو باندې داسې حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن وهب عن ابي ذر حضرت ابو ذر غفاري وي چې قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام وي چې حضرت جبريل راغی او د الله د طرف نه ماته دا پیغام راوړو قال لي جبريل او ما ته حضرت جبريل جبریل راغی ماته ووی چې من مات من امتک څوک چې مړ شو ستا په امت کې ستا په امت کې یو کس مړ شو خو داسې چې لا یشرک بالله شیئا چې هغه نه شریکوي د الله سره څه شی یو سړی دی ستا امتی دی خو هغه د توحید پابند دی او د شرک نه نفرت کوي او په توحید مړ شو نو دخل الجنه ګوره دخله ماضي صیغه ده دخل الجنه هغه جنت ته داخل شو اصل پکار دا و چې یدخل الجنه مضارع ویل پکار دی هغه به جنت ته داخل شي خو مختصر استاذ وی چې د عربو دا طریقه ده چې یو خبره یقیني وي آینده د پاره نو خلک تعبیر د هغې نه په ماضي کوي نو دخل الجنه هغه داخل شو جنت ته داسې وایي او قال یا داسې وایي چې لم یدخل النار هغه به داخل نشي ورته اگر که غټ ګناهګاري د دې دا مطلب دی چې دخل الجنه جنت ته به داخل شي یعنی یو وخت به داسې راشي چې جنت ته به داخل شي اگر که غټ ګناهګاري څه وخت کې ولاړ شي بیا به راشي خو دا دویم ټکی چې دی به داخل نشي دغه ته جهنم ته نو دا څه مطلب دی یو سړی مسلمان دی د توحید پابند دی پردي مالونه یې خوړلي دي منځونه یې نه دي کړی نه به جنت ته نه او دغه اور ته به نه ځي نو د هغې جواب دا کوي چې ولم یدخل النار ولم یدخل النار علی سبیل دوام هغه اور ته به داخل نشي چې همیشه یي هغه کله نا کله که د هغې بېله خبره ده قال ابو ذر وته وی خا جنت ته وزی و ان زنا اگر کاغه زنا کړي و ان سرقه اگر کاغه غلا کړي نو قال رسول الله وته وی و ان او اگر که دا کارونه کړي ان حرف شرط ته جزا او شرط ټول حذف شوي دي دا داسې کیږي و ان اگر که د زنا کړي دلته خو لږ داسې دی خو بل ځای کې داسې دي چې جنت ته به ننوځي علی رغم انف ابي ذر ابو ذر به خړه پوزه به نیولي او دغه ته به ځي جنت ته حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی چې دا کرام الکاتبین ندي کمی ملائکی چې د انسان اعمال لیکي نو دا دوه ډلې دي یو سهار کې راځي تر د مازیګره پورې وي او یو ډله راځي د مازیګر نه تر د سهار پورې وي نو قال رسول الله وی الملائکتو ملائکی مراد د ملائکو نه دا کاتبین دا لیکونکي ملائکی دي یتعاقبون وی ملائکی چې دي یتعاقبون هغه د یو بل نه رستو راځي څه وخته پورې یو ډلې څه وخته پورې بله ډلې څنګه او د ما د مازیګر په جمع کې سره دا دواړه ډلې یو ځای کیږي سحر د ورځې ملایکې راشي د جمع ټیم کې او دا د شپې ملایکې لا نیتلې دواړه ډلې دغه ته حاضري هغه د شپې ملایکې ځان سره په آخر کې ولیکي چې پلانی سړي د سحر جمع وکړه هغه د ورځې ملایکې ځان سره اولو لیکي رجسټر کې چې پلانی پلانی د ورځ دغه وکړه جمع و یجتمعون هغوی را جمع کیږي فی صلات الفجر په مانځه د سبعی کې والعصر او په مانځه د مازدیګر کې ثم یعرج الیه بیا وخیږي الله ته الذین هغه ملایکې باتو فیکم چې هغوی شپه تېره کړي په تاسو کې نو چې الله ته ورشي نو فیسألهم الله ته پوښتنه وکړي الله ته پوښتنه وکړي وهو اعلم او حال دا دی چې الله ډېر ښه عالم وي بهم په دوی لیکن بیا هم ترې پوښتنه کوي نه ولې ترې پوښتنه کوي د خوشحالۍ د وجې ملیکو ویلی و کنه چې ربه ته انسان پیدا کې هغه به فساد په ځمکه کې کوي د یو بل وینې به تویوي نو دې ته به وایي زما بندګانو څه کولو وینې تویولې فسادونه یې کول که نه جمع یې کولې فیقولو الله به ورته وفرمایي کیف ترکتم څنګه تاسو پرېښي عبادي بندګان زما فقالو نو دوی به ورته ووایي ربه ترکناهم موږ دوی پرېښودلو یصلونه چې مونځ یې وکړو ما ربه سهار جمع ته هم راغلي وو واتیناهم او موږ دوی ته راغلي وو مازدیګر یصلونه او هغوی به څه کوو مونځ به یې کوو باب دا یو بل باب دی چې جمع خو ولاړی کنه یره نو په دې ځای کې بې اندازې اجر او ثوابي دا زمونږ امام صاحب نه دی ولا الضالین دقه وخت کې امام هم وی آمین او مقتدیان هم ځان سره آمین وی دا مقتدیان چې آمین وی نو دلته ګورې ملایکې هم آمین وی خو دا یوازې دا نه چې دا دلته مجلس کې کومې ملایکې وي په آسمانونو کې ملایکې آمین وی او چې د چا امین د ملیکو د امین سره برابر شو الله د هغه تمام ګناهونه معاف کړي اذا قال احدکم کله چې ووایي یو ستاسو آمین تاسو هم وایې آمین او الملائکة فی السماء او ملائکې هم ووایي په اسمان کې آمین ولدوالین پسې تاسو هم آمین وایې ملائکې هم هلته آمین ووایي فوافقت احداهما نو برابر شو یو د دوی الاخرا د دې بل سره د دې بندګانو امین او د ملیکو امین د یو بل سره برابر شي سره په یو ځای وویلی شي نو غفر له بخشش به وکړي شي هغه ته ما تقدمه د هغې چې کوم مخکې تیر شوي وي من ذنبه د ګناه د هغه نه قالت حضرت عائشه وی حشوت للنبی صلی الله علیه وسلم ما ډکو د پیغمبر علیه صلات و سلام د پاره وسادتن بالخ ډک خو پیژنې مونږ چې دغه کو بالخ ډکو نو مالوچ پکې واچو زمیدار خوران پکې د د کپړې مپړې وردن نکی عربو به چې دی پخوا په هغه وخت کې دا د کجورو پاڼې نه دي دا به پکې وردن نه کړي او فیها او په دغه بالغ کې تماثیلو د جاندارو شینو تصویرونه و تماثیلو په هغې کې تصویرونه و تماثیل جمع د تمثال ده جاندار تصویر ته وایي او دا سوا دا, دا بالغ کانها نمرقه لکه ته به وی دا نمرقه ده رمرقه هغه دغه نه وي ګدی دا د عرب جوړولې به ډېره ښکلې ښایسته به وه په دې اس به چې سرېدل نو د اس د پاسه به کېښودله یا به ناستو نو هغې باندې به کېښوده لکه تا به وي دا هغه وړوکې بالښګې دی خیر دا مې رسول الله له جوړ کړه چې اوس به راشي او هغه به پې مبارک سر کیدي فجاء نو رسول الله راغې چې راغې اوس کور کې مې دلته دا بالښ ورته ایښی دی او تصویرونه و پکې چې راغې تاسو چې په دروازه را نوځئ نو یو دیرشل یو خوی یو دیرشل بل خوی اوس خلک دیرشل هم نه پیژني اوس ته ټول انګریزي الفاظ دي چوکاټ چې را نوځې نو یو دی خوا چوکاټ نیغ ولاړ یو دی خوا دې دو چوکاټونو منځ کې دغه شو ودرېد فقام بین البابین نو رسول الله ودرېد په منځ د دوو دروازو کې مراد د دې نه هغه دغه دی چوکاټونه وجعل او شروع شو رسول الله چې طبیعت کې غصه وه او یتغیر وجهه بدلیده د غصې نه مخ ده ده هغه ناراضه او د دې ناراضګۍ ده د نښې د ده مخکې دغه کېدی زه پې پوه شم چې رسول الله خو ناراضه دی فقلت نو ما ورته ووې چې مالنا یا رسول الله سری مونږ له ای د الله رسوله څه چلو شو وایي څه چلو شو دا بالخ دی هغه دی داسې کپړه دی ورکړی دی چې په هغې کې تصویرونه دي ما بال هذه الوساده څه د حالت د دې بالښ دا څه دي قلت ما ورته ووې چې وسادتن حضرت دا خو بالښ دی جعلتها ما جوړ کړی دی لکه تعالی لتزتجع علیها چې ته اړخ ولګې په دې نو قال رسول الله راته وایي اما علمتې عایشې تا ته مسله معلومه نه ده ان الملائکت چې ملائکې د رحمت دلته مراد د ملائکو نه د رحمت ملائکې دي چې ملائکې د رحمت لا تدخل بیتا هغه نه داخلیږي یو کور ته فيه صورتون چې په هغې کې تصویري د جاندار شیخه د جاندار شي تصویري اوس دلته سوال دی چې یو ځای کې به راشي تصویرونه نه دي په کور کې ساتل نی په کار خدا دی چې دیوال کې دی لګولی سخته ګناه یو ګناه دا ده چې رحمتونه بند شي په دې داسې تخته ده په هغې کې دی ودرولې ده چت کې دی ایښی دی کم تصویرونه چې لاندې په درې باندې دا خیر دی ځکه د دې بېزتي کېږي د پاسه پې خپې کې خو د لیکېږي دا خیر دی یا بالخ دی په بالخ کې د جاندار شي تصویرونه دي سر پک دی او د پاسه پې کینې دا خیر دی دا جایز دی اوس سوال دلته دا دی چې دا تصویرونه خو بالخ کې وکنه او په بالخ باندې خلک کینی او سر پک دی د هغې خو قدر او عزت نه کیږي نو دا خو جایز دی که نه دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وکړو وی دی دغه وکړه یا خو دا دی چې د پاره د قطع د ذریعې رسول الله وی نن به ورته دا اجازه وکم نو سبا به بیا تصویرونه راغشتي نو په دیوال به راځوړند کړي کپړه به راغشتي په دیوال به راځوړند کړي نو د پاره د قطع د مادې چې دا دغه بلکل ختم شي خو ستاسو حشم وی چې نه ښکلې طریقه دا ده بختوله یو تصویر په کور کې ساتل حرام یو دا طریقه ده او یو د ملیکو د رحمت راتلل دا بیا شی دی په کور کې تصویر ساتي خو تصویر لاندې په درې دی جایز دی تاسو پې ګرځئ تصویر په د بشتره باندې دی تاسو پې ګرځئ دا جایز دی تصویر په بالخ باندې دی د پاسه پې کینې یجوزو د رحمت ملایکی دا نه راځي لکه سپی نه دی یو څو سپي ساتل کور کې جایز دی جایز دی خو د رحمت ملایکی دغه جایز پوت هم نه دغه کیږي نه راځي یاده خیال دی ها نو تا ته معلومه نه ده چې ملایکې لا تدخلو بیتن دا نه داخلیږي یو کور ته فیه صورتون و ان من صنع الصوره او چا چې جوړ کړ دا د جاندارو شینو تصویرونه نو یعذب هغه ته به عذاب ورکړی شي یوم القیامه په ورځ د قیامت جهنم کې به الله ورته وایي چې دا تصویرونه دې جوړ کړي اوس پکې سا واچوه فیقولو الله به ورته وایي احیو تاسو را ژوندي کې ما هغه خلقتم چې تاسو جوړ کړي وو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین